تصوف کې یو ته شوق وای او بل ته انس وای او دا شوق او انس دا دوه د سی قابل تعریف صفاتونه دي چې په کار دار چې د هر انسان او د هر مسلمان او د مؤمن په زړه کې دا دوه صفته همیشه موجود دي او شوق ته توي او انس ته توي شوق چې د انسان په زړه کې د خو اخلاقو د حاصلولو د نیکی د حاصلولو میلان موجود دي کوم اخلاق قابل تعریف صفاتونه حاصل شوي نه دي د هغه د حاصلولو زړه کې میلان موجود وي د شوق وای او بل انس ته انس دې ته وای چې کوم نیکیانی او کوم قابل التعریف هغه صفات تا ته حاصل شوی دي په هغه باندې ستاسو خوشحالي ستاسو ور باندې مسرور وي دې ته انس وایي او د انسان او د مؤمن د مسلمان زړه باید همیشه دا دوه صفاتونه پکې موجود وي چې د خان نیکیانو او د قابل تعریف صفاتونو د حاصلولو میلان چې دا ما تم حاصل شي او کوم قابل التعریف او کوم نیکیانی اوس اوس حاصل دی ورته په هغه باندې زړه خوشحال وي مسرور وي دې ته اونس وي خو ګوره دا د انسان د زړه دنیا بلکې دا د جذبات یو دنیا ده د شوقونو یو دنیا ده د محبتونو دنیا ده وګوره دا یو عجیبه غوندي سیز الله دا زړه پیدا کړی ده کله کله پدی کې بیک وخت دوا متضاد صفاتونه هغه لګیاوی روان چلی متضاد د شي دوه صفاتونه چې یو مطلوب ده محمود ده مقصود ده او بل صفت هغه غیر مطلوب ده مضمون ده هغه قبیح ده غیر مقصود ده اوس مقام شوق چې تاسو ورکی همیشه دې طرف ته میلان وي چې ما ته الله اخلاق حمید راکي او الله جل جلاله ما ته نیکیان راکي او ما کې قابل تعریف صفاتونه راشي نو دا شوق دی انداز پوری دا صحیح لین دا قابل تعریف ده خو لیکن که کله هم دا شوق لګ د خپل حد نه ور واوختلو نو بیا دا شوق کله په ناشکری باندې بدل شي او کله په حسد باندې بدل شي ما پر خبر پوهیږي پس بدل شي ناشکری باندې او کله په حسد تا ته کوم صفات حاصل شوی نه دي او د زړه میلان دي دا چې ما ته حاصل شي خو لیکن ورسره ورسره د الله په تقدیر باندې د الله تعالی تقدیر نه شکوه هم شروع کړل شکایت ته شروع کړ د الله د تقدیر نه د الله جل جلاله فیصله شکایت شروع چې د فلانی زمن سره د ما ولې نسته نو ولې ما څه ګناه کړې ده دا ډېر خلک دغه سی وایي فلانی ته دا فلانی صفت ور کړې ما څه ګناه غزم د تا بندې نو غ تقدیر باندې چې کله شکایت او اعتراض شروع شي بیا دا ناشکری وګرځي ولې خدای تا ته کم نعمتونه درکړي دا, دا ناشکری وګرځي او د الله د نعمتونو ناشکری دا ډېر خطرناک هغه جرم دی ګناه دی او که بیا دغه صفات بل چا کې وګوري او تا ته حاصل شوی نه وي او دلته تا زړه اوس وځي پس ودی لمبه بل شي کاش هغه ته دا صفت نه وي حاصل ځکه خو ما ته نه دا حاصل شوی دا حسد او کبیره ګناه نو ګوره شوق چې کوم د شوق خپل شرعي حد ده هغه مطلوب ده محمود ده او مقصود ده خو که لغونې د حد نه واوښتل بیا یا په ناشکري باندې بدل شي او یا په حسد باندې خدای دې موږ تاسو محفوظ کړي دا شانت انس ته انس تا تعالی تعالی کوم نعمتونه درکړي دي او په هغه باندې ستاسو زړه مطمئن ده او خوشحال ده نو دا اوس مطلوب ده ځکه د الله په نعمتونو باندې خوشحال کېدل دا در حقیقت ته الله د نعمتونو شکرانه ده چې کوم نعمت الله درکړ ستاسو زړه باندې مسرور شي ستاسو زړه باندې خوشحال شي دا مطلوب ده خو کله ونی اخو ته خبر اور واوختله یا په خود پسندی کې مبتلا شي سړی یا په عجب نو کستا ته کوم قابل تعریف صفاتونه حاصل شوي وي نیکیان درته حاصل وي نو په هغه باندې ستا زړه خوشحال شه زړه دې مطمئن شه مسرور شه نو دا انس او دا مطلوب د قابل تعریف ده بلکې دا علما فرمایي د ایمان علامت ده الله اکبر دا د ایمان علامت ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وعلى آله وصحبه وسلم ارشاد ده اذا سرتك حسنتك اذا اساءتك سيئتك فانت مؤمن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم په کله چې یو نیکی تا خوشحال کی نیکی باندې خوشحال شي زړه ته د فرحت او د خوشحالتیا راغله او په یو ګناه باندې خفص ولې زړه دی غمجن سره دکتور ته ورسېده نو فانت مؤمن دا ستاسو ایمان علامه د مؤمن شان دا ده چې هغه په اعمال الصالحه باندې خوشحاليږي اخلاق حمیده باندې قابل تعریف صفات باندې خوشحاليږي او کوم چې نقصانونه دي هغه باندې بخفقي اوس کچرته دغه انس اوس دا انس به کله انس وي او کله به خودبینی او خودپسندی او عجب ګرځي تا ته الله جل جلاله نعمتونه درکړل د علم نعمت درک دنیا ولا نعمت درک یو دنیوي عزت درته درک قاوی تعریف صفات تا کې راغلل او تا دا ویل ای الله که ستا فضل نه وي ستا توفیق ما سره شامل حال نه وي او ستا مهربانیان نه وي نو تر قیامت پورې به ما دغه نیکی او دا قابل تعریف صفات حاصل نو کړي کم ځان مړ کړي وي هم دا غیر ممکن نه دا مقام انس څه مقام انس او کته دا وایل چې نه دا قابل تعریف صفاتونه دا خو زما خپل کمال ده او دا زما خپل ذاتی کارنامه ده او بلکې د ما مقام دی الله په دربار کې ډیر اوچت ځکه خو دا نعمتونه ما ترا کړل د الله د فضل او د الله د احسان او د توفیق نه غافل شول نو ته په عجب کې مبتلا شول قارون هیڅ چیز نه تبا کړي بلکې عجب تبا پیدا څه چې ما ته خدای راکړي د زمان علم په زور باندې ما سره علم څه خدای په ما باندې زکاتونه فرض کړي خدای خو نه دی راکړي دا زما خپله پوهه ده نو بیا سړی په عجب کې خودپسندي کې مبتلا شي عجب او خودپسندي کبیره ګناه ده سخته ګناه ده خبره پوه شو نو معلومه سوله چې دا ډیر نهایت باریکه خبره ده چې شوق د ناشکری او د حسد نه جدا شي او انس هغه د خود پسندي او د عجب نه جدا شي دا به کله حاصلېږي چې چاته د مرشد کامل د هغه صحبت حاصل شي کامل مرشد د هغه صحبت حاصل شي هغه پوېږي په دې باندې چې زما د مرید دای مقام انس دای مقام شوق ته یا په ناشکری مبتلا یا په حسد او یا په خود پسندي په عجب کې مبتلا دا بغیر د مرشد کامل نه دی پته نه لګي دا ډېر نهایت مشکل کار ده که باطنی خبرې د محسوس خبرې د پستر ګوفان او بیا فرق هم ډېر نهایت تاسو واورې د کنه څومره باریک اولان کې دواړه مطلوب دي پرې سره انسان د زړه آبادیږي د زړه دنیا یې ور باندې آبادیږي د دواړو اخلاق باندې خدای دې مختلف بل هغه اخلاق حمیده وکي ضروری هغه خصلت او خوې هغه رضا بالقضاء رضا دا ټول تصوف شعبي دي دا د تصوف هغه په اصطلاح یو پروګرام دی تاسو مخکې زګدم لګیا دا تصوف هغه پروګرام د په تصوف لار باندې په دې لارو بسړې خدای ته رسیږي نو په اخلاق حمیدو کې په اعمال باطنیو کې یو باطنی عمل هغه رضا بالقضاء ده او رضا بالقضاء دا نهایت هغه په شریعت کې یو ضروری چیز ده ځکه چې د رضا بالقضاء په ذریعه سره د مسلمان او د کافر پته لګیږي فرق کیږي مسلمان راضي په قضا باندې وي او کافر غیر راضي وي په قضا باندې د متقی د فرهزګار او د فاسق او د فاجر فرق پر عذاب القضا باندې چکم ده کیږي متقی فرهزګار سره هغه همیشه د الله پر عذاب فیصله باندې خوشاله راضی ور باندې او کوم چې فاسد وي فاجر وي هغه همیشه د الله په فیصلو باندې چې د طبیعت خلاف وي شکوه کوي جزا کوي فضا کوي اوس رضا بالقضاء څه ته وایي رضا بالقضاء هغه کې درې خبرې پکار دي د الله رضا بالقضاء چې الله جل جلاله زما په حال کې کومې فیصلې کړې دي هغه باندې په هر حال کې راضي کېدل کله خوشحالتیا حالت وي او کله غم حالت وي کله تکلیف حالت وي او کله راحت حالت وي کله مالداري حالت وي او کله غربت حالت وي په دې ټولو حالاتو کې د الله په فیصله باندې راضي کېدل دا رضا بالقضاء دوم دوم رضا بالقضاء کې دا خبره ضروری ده چې دی الله جل جلاله هغه د تقدیر نه بشکوه نه کې شکایت با نه کې او دریم دا چې د الله په فیصلو به اعتراض نه کې څه نه کې اعتراض کله دا درې خبرې راشي بیا دا انسان د الله په ټولو فیصلو باندې چې کوم ده راضي ده دې ته رضا بالقضا وایي او دا ډیر نهایت ضروری صفت ته دا باید انسان ځان کې پیدا کړي مؤمن او مسلمان بعضی څوک اعتراض وکړي سوال وکړي چې ستاله دې خبرې نه خدا معلومیږي چې که غم وهم خوشحالتیا کوه که غم در باندې راغی تکلیف در باندې راغی مصیبت در باندې راغی نو څه کوه خوشحالتیا کوه او حالانکه د غم او د تکلیف په وخت کې خوشحالتیا کول چې څوک خوشحالي اظهار کوي مسرت اظهار کوي نو دا سړی د دوه حالتو نه خالی نه ده یا خدا تصنع کوي بناوت کوي زړه کې خه خفه ده طبیعت خراب او خاص په خلق خان دي او یا دا چې دا لیونی ده د فطرت نه بغاوت کوي ځکه انسان فطرت دا چې په غم خفه کیږي او په خوشحالي خوشحالي چیز باندې خوشحاليږي نو چې دا د تغم تکلیف رسیدلې ده او دای مسرور ده خوشاله ده نو یا خو اسی بناوت کی تصنع کوي او یا دا چې د فطرت نه بغاوت کړي ده نو فطرت ته بغاوت سو کې لونی کی چا پس پویږي دا اعتراض کله سو کوي دې لپاره جواب دا ده اصل کې علما او عارفین بزرگان علما تصوف هغه وای رضا بالقضاء دې ته نه وای چې په غم باندې غم جن کېګم په تکلیف باندې تکلیف دې کېګم بلکې رضا بالقضاء دې ته وای چې د الله فیصلو باندې هر وخت راضي هر وخت راځي او د الله د تقدیر نه شکایتونه نه کې او د الله په فیصلو باندې اعتراضات نه کې او بس دا وایي چې بس دا څه خدای پاک کړی دی دا د الله د قدرت فیصلې دی بس دا صحیح ده دا صحیح ده صحیح ده ټیک ته که زما عقل ورته رسي او که زما عقل نه رسي دا عذاب القضا ده او تکلیف باندې غمجن کېدل خفه کېدل دا د رضا بالقضا سره منافي نه ده رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا موږ تاریخ وګورو په ډېر غمجن خبرو باندې غمجن سوی نه کړ خفه سوی نه سترګونه اوختي به یادلې البته بعض بزرگان او اولیاء هغه دسی چې د غم په حالت کې هم هغه سم مستی او سم خوشاله دا د هغه یو حالت وي یو کیفیت وي هغه د رضا بالقضاء د طبيعت دومره مضبوط شوی وي چې هغه د غم په وخت کې هم د مسرور یسم مست خان دي علماء فرمایي تصوف جاد دار هغه په غلبه حال باندې چې کوم د حمل ده دا کیفیت ته دی ولی او بزرگ چې دی د غم په وخت کې خان دی اوسه مست دا محمود کیفیت ته قابل تعریف کیفیت ته خو لیکن مطلوب او مقصود نه د چنور خلک هم دې کوشش وکړي ځان کې دا کیفیت پیدا کړي البته دغه خبره ضروری ده چې رضا بالقضاء چې کله کوم حکم دی الله راغې کوم حکم دی الله راغې بس د خوشحالتیا والے که د غم والے بس ور باندې خوشاله کېدل علما فرمای چې د رضا بالقضاء هغه کیفیت باید په زړه کې هم وي او په زبان باندې هم وي په زبان باندې دا شانته چې همیشه د الله شکر او د الله جل جلاله حمد په زبان باندې الحمدلله الحمدلله او زړه کې چیرته هم د الله په فیصله او په تقدیر باندې اعتراض او شکوا غران سي او بل زړه کې راضي نه زړه کیفیت د رضاوي او د هغه زړه کې کیفیت اظهار څه کیږي زبان ذکر دا زبان د زوت ترجمان ده او د زبان باندې هم الحمدلله الحمدلله الحمدلله وای سمجھ کرا دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک حدیث ده فرمای چې کلم تا ته یو تکلیف او مصیبت ورسیږي یا یو خوشحالتیا در باندې راشي نو څه وایه الحمدلله علی کل حال الحمدلله علی کل حال بس دا دعا کو خدای تعالی الحمد والثنا په هر حال کې خوشحالتیا ده کوم خبره پوه شو اوس دا خو ما تاسو ته په نقلي دلایلو باندې دا خبره وکړه چې د الله پر رضا باندې د الله تعالی په فیصله باندې راضي کېدل عقلي تور سره تاسو زه پوه کوم د انسان د علم محدود که غیر محدود محدود او د الله علم غیر محدود دا غي انتها نشته او د انسان علم دا محدود ده نو انسان د دې محدود د کم علمي د وجنه ډیر وخت یو سیز شروي د فیصله د سور باندې کوي د خیر ویشل د الله په نسبت د الله په علم کې شر وي خو د بنده په علم کې خیر ډیر وخت یو شی د بنده په علم کې خیر وي د الله په علم کې خیر وي خو بنده یې سبول شر نو چې کله زمونږ د علم محدود ده او مونږ به خبره یو د خپل کارونو چې الله مونږ سره په دې ژوندۍ کې زمونږ کوم کارونه دي هغه کې بلا شي حکمتونه او مصلحتونه دي نو مونږ د هغه په مصلحت او په حکمت باندې خبرې او که خبر نه بس مونږ وای دا د مونږ د حال سره مناسب زموږ د حال سره دا مناسب ده او دا الله را ته پسند کړی سبحان الله سمجھ کې راځي کنه راځي خبر او مفتی شفیع صاحب مبارک کتاب کې یو خبره لیکلې بلکې دوه واقعي لیکلې یو وخت یو سړی پریل گاڑی کې سفر کولو نو په وخت کې د هندستان او پاکستان کې ریل ګاډي چلیدو هغه ته طوفان مل ویل ته طوفان مل نو دا سړی راغلی طوفان مل ټیکټ اخیستل نو خلا شعر راغلی نه نو کوم چې د افسر دی دا ټیکټونه ورکوي هغه په ویلي مال خوب راځي لغه نو زه آرام کوم په کمرې کې خو چې کله ګاډی راشي بیا مارا بیدار کا او زه بیا پکې کینم او تیر خل ټیک گاډي راغله خدای دې کوم افسر شي راغینه دا سړی ير شوی ده گاډي چلی ده په بعد کې او هو هغه افسر ویل چې دا سړی خو ما راويخ نه کړ او گاډي ورنه لاړل دا سړی هم راويخ شو او پر افسر باندې ډیر غصه ورته کومه تا ته ما ومویل او زه تا پانه سوالم نو افسر غریب هم ویل چې رښتیا خبره ما وعده ده سره وکړل خو لغونې تیم چې تیر څه خبر راغی چې هغه ریل ګاډی مخکې ډیر سخته هلکه اکسیډنټ یې کړی دی ټول خلک پکې مړه دي او د سختې حادثې شکار شوی دی تاسو وګورئ دې سړي په عقل کې چې دا د ګاډي نه پاتې و شر که خیر شر او دره حقیقت د لپاره خیر و ځکه چې که پکې تللی خدای به هم د نورو مسافرو په شان باندې مړ شوی څه مشکل نو دې تر عذاب نو موږ ډیر زله په خپل خیر او شر باندې پویګنو بس الله چې زموږ سره څه کوي دا ډیر ښه کوي دا موږ حال مناسب ده مفتی شفیع صاحب باندې کې بل واقع هم لیکل کتاب وې زما یو بچی و محمد زکی کیفی اړې خو پوه سړی دی اوس وفات شوی ده دا تقی عثماني صاحب شیخ الاسلام دا غي مشرور محمد زکی کیفی صاحب دا ډیر ښه شاعر هم دی خپل خپل شعرونه لري اردو شاعر ډیر بهتري محمد زکی کیفی صاحب دا نو مفتی شفیع صاحب دا وړو کوي ماشوم زمون کورو د کور په دیوال باندې سور او سره لاندې زمکه طرف ته راځوړن کړو نو ما چې ولیدلو نو چې اوه دا ډېر په خطرناک حالت کې ده اوس کدا زه आवाज ور باندې کوم چې کوشه نو کېدای شي ما وګوري رانه ویریږي او سره او خوځيږي راو خوځيږي لاندې برا پریوځي نو ما ور باندې आवाज اون کړل نو چې چل مې وکړ چې غاله غاله آرام آرام سره ورته رالم او یخپونه مې راوړل لاندې مې راوڅ کاو لاندې ولې بدل په چولې دل ډېر هاي نه تاره جلای شروع وکړل زما دې بچي به راوي چې زما پلار سره ظالم ده چې لاندې را وګرځولم اولانکه ما ورته رسولم کړو کادل زه کله غو نو پښه لاندې په پریوته مړ بو په څو پورې چې زما دا بچی بالغ شوی نه و ده ته دا پته نه و چې زما پلار ما سره ظلم کړی که ما سره مهرباني کړې اوس دا مونږ هم داسې حال ده چې مونږ په خپل خیر او شر باندې نه پوهېږو بس چې الله جل جلاله مونږ ته راحت راکړي دا زمونږ د حال سره مناسب د شکر باندې استل پکار دي او کوم چې مونږ ته مصیبت او تکلیف رسیږي دا هم زمونږ د حال سره مناسب ده ور باندې راضي کېدل پکار دي او دا واوري چې کله هم د انسان په زړه کې همیشه دا خبره وي چې زه به خبر یم ما ته د خپل خیر او شر پته نه لګيږي دا به همیشه د الله پر رضا باندې راضي وي او همیشه به په زړه کې هغه د الله د رضا کیفیتونه هغه انوارات تجلیات دلیږي چیرته به هم نشه کوو کې نه به الله په سره باندې اعتراض وکي نه په تقدیر باندې اعتراض نه په شکوي باندې خو کله چې انسان دا خبره په دماغ او په زړه کې مضبوطه کې چې مال هیڅ پته نشته اوس به خبره ما په خبرو پیږي دا موږ دا دا خبره د سیله کوم درس کې شوی درس وای څه وای ورسې کې سړی درس وای سمجھ کې راځي کنه ځکه دا طالبان کله کله د خوش خبري وایي سواقات واقعات نه کې ذکر کوي به طالبان تفرد شعري رخواره نه نيسي یاد نه خدا خو درس یې کنه سمجھ کې نه راځي دا یو څو درسونه دي ان شاء الله دا ختميږي سورې پنځو جمعو کې بیا نوې خبرې کوو ان شاء الله سمجھ کې رااله درود شریف اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم علماء تصوف هغه د رضا بالقضاء کیفیت به حاصلېږي څنګه او د دې طریقې کار څنګه ده نو علماء تصوف فرمایي چې ته ټول هغه خپل واقعاتو کې سوچ وکړه چې تا شر بلل تا د پاره بعد کې خیر شو او تا خیر بللو په بعد کې درته څه شو شر شو کاغه واقع ستا ژوندۍ سره تعلق لري او یا ستا نور رشتہ داران دي ملګری دي دي چې هغه بعضی کارونه ځان د پاره خیر بلل هغه سو شر او کوم ځان لپاره شر بللو هغه سو خیر په دې واقعاتو کې سوچ کوا کوا کوا همیشه دې لپاره سوچ کوا ها په دې واقعاتو کې مراقبه کوا خود به خود تا په ځل کې کیفیت رضا ها بالقضاء حاصل شي دا شی یو خپل اثري ته چې څو ځله لا مشق وکي وکي دا واقعات وګوري وګوري وګوري بعد کې وتا ته ان شاء الله العزيز الله عادت په دې باندې چې به وتا ته کیفیت رضا بالقضاء ان شاء الله حاصلېږي اوس تصوف علما مشایخ د خپل مریدانو تربیت کوي چې فضایل پکې راشي او رضایل ورنه ختم شي بعض علماء تصوف تخلیه دا مخ کې بولی مقدم بولی په تحلیه باندې اول برزایل ختميږي د هغه نه بعد بیا فضائل راځي دوی مثال ورکي یو سړی دا غواړي چې زه په دې ځمکه کې ګلونه وکرم قسم قسم ګلان وکرم او قسم قسم ونی پکې وکرم نو دې سړي لپاره مخکې د مخکې دا پکار ده چې د ځمکه ټوله صفا کی اواره کی صفای کی نرمه کی ازغي او ډبرې او نور چې کوم موزل شي زونه دي چې ګلان ورسره نه راشنه کیږي ټول لري کی د اغه نه بار به په دې ځمکه باندې بهترین بهترین خایسته خایسته ګلونه راشنه دا کوم کې یو انسان غواړي چې زما زړه دي د فضائل په ګلونو باندې هغه آباد شي د اخلاق حمیدو په ګلونو باندې آباد شي نو مخکې نه مخکې ورته پکار ده چې رضایل د خپل زړه او باسي او هغه نه ایستلو کوشش وکړي او هغه نه بل بیا فضایل راځي دا یو قسم علما دي چې هغه تخ... تح... تخلیه مخکې بولی په تحلیه باندې د دوی ته طریقه څه ده هغه مرید ته اول او هغه اوراد وظایف نه ور کوي مریدان له اول ځل اوراد وظایف نه ور کوي په هغه باندې عملی سخت سخت مجاهده کوي سو هغه نه رضایل هوځي حضرت عبد القدوس کنګوهی رحم الله بچي غالبا کده په خپل او واقع ترته صاحب خپل کتاب خطبات حکیم الاسلام کې لیکل پیدا قاری حضرت عبد القدوس کنګوهی رحم الله متعالی کې غالبا لیکل د پلار وړي لوی شخصیت وو دیم ډیر لوی سره تر شوی یو ځلی نو دا زوی مست ګرځیدل دا د فرانو د ملانو زمن مستی خلک اسی بی علم چې کوم د احترام کې ویل د پیر صاحب زوی دا دا د شیخ الحدیث زوی دا او دا د مولانا صاحب زوی دا نو خلک بی علم سکی احترام کوي نو غوښنه سود د تکلیف تاسو سره چې تم ډیر تکلیف کوم خلک قدر کوي مقصد خو همدا قدر نو د دې عبد القدوس غنگوهره مولا غالبا په خپل کې د بچي او خره زما غاړي نه بندي دا هغه بچي ډیر تازه بګرځید یو یو ځل د غنگوه په خار کې ګرځیدل او یو بنګی د جمعدار چورته وي بنګی یا بعضی کتابونه دا واقعا اخیستل هغه بنګی نه یو دکاندار خو د پلار مرید هغه دکان جارو کړلو یا بنګی چې څوک دی هغه خاورې راواخته د خواته د تیدل وای چې ولې په د باندې ګرد او غبار راغی او سترګې پسې برګې کړل ما کپړې دې را خراب کړل کپړې دې را خراب کړل نه دکاندار هم د د پلار مرید او ته یې الکه ما باندې غوسه کوي دونه کته نری د خپل پلار میراث ته وګټه دلته ما ته نه نه کیږي هغه حیران شو کور ته راغی مور ته ویل زما مور نن خو ما ته بازار کې یو سړی پیغور راک چې کته نری د خپل پلار میراث ته وګټه مور ته ویل نو دوه ته زمانه پلار میراث څه شیو او زه به چیرته ګټم چا سره به وي نو مور ورته ستا پلار ډېر لوی شخصیت لوی ولي ولاو خلک به راتلل او د پلاس باندې د اصلاح او د صراط مستقیم پلار باندې تلل او تا پلار چې وفات شو په بلخ کې خواجه نظام الدین بلخی رحم الله د هغه لوی خلیفہ ده او ستاسو پلار امانت او هر څه د هغه سره دي او د خواجه نظام الدین بلخی رحم الله ته خط واستاو چې زه ملاقات ته درځم پلاني تاریخ کې دې در ورسېږم نو دی روان شو هغه دکاندار هم ځان سره بوتل خو جن نظام الدین بلخی رحم الله ته چې کوم ورځ باندې ورسېدو نو استقبال ته ورته راوته ځکه د پیر زوی لیکل او خ دعوتونه او خ اکرام او اعزاز ولا ورکول او پرې حضرت خواجه نظام الدین بلخی رحم الله په خپل د مسند باندې کېنول او د بلانی ولا ناس اسیم دا تصوف د ادب لار ده لاندې بوله نه نو درې ورځې چې پوره شولې خواجه نظام الدین بلخي ورته ویلې سبزاده صاحب څنګه راغله وزه خو د اصلاح د پاره راغلم تاسو سره بیعت کوم خپلار ول امانت می حاصلو چې څنګه دا خبره ته کوي ښا دې نه پاره راغلم ورکوشه الته کې فلحال اصلاح شروع شو لاندې کرسل ته کېن لاندې کېنست د دې کې بعض علما څنګه وایي قرطبي استاد د لیکلي دي چې دا د عبد القدوس غنگوهره مولا سو یادې په خپل باندې حضرت رسول ته جمعه ته زی په جمعهتونو کې په خوا د لوټي پرتی وي خلکو به او د سور باندې وچول اغلوټي به ماته سو کو د سمات لراځي اغوله اوس کوم طالب دا شانته مجاهده شروع کوله وظیفه هم پیګدي کنه درس ها چې ودور مې سپک او شور مې ورته وک دا موږ ته شورونه کې پران خو کم نه دي موږ څه دکان مکان نه لګول چې دال په خرڅو یا د نه کور خې په خرڅو ها سمجھ کې راځي کنه راځي خلاص على كل حال نو هغه ورته الته کې دی وخت کې چې زمون اصلاح نه کی ما ډېر سوچ په دې کړل اکثر زمون ملګرو اصلاح نه کی هغه وجه دی چې یو چانه وظیفه اخیستل پاغه باندې احسان مول هغه فر سبني احسان مول لا تمنو علی اسلامکم نو پاغه احسان ستا مرید یم زه ستا مرید ته هر زما خبره منه چې ته غسراتونه کی ها دا را خبره ده چې ما زه تا ګاکم دا تا خو دکان لګ زه ملګرو ته هم چې دا پیری مردي څه دکان نه ده کله خو خیر راشه کنه خدای دې بخیرامه ولا یا د نس خبر دا څه دکان نه ده نو څوک دال خرڅې نه پکې کول خي خرڅې چې ګاک زیاتې البته دا د الله او د الله د رسول له محبت لار ده د الله او د الله د رسول د عشق لار ده ستا خو خلک راضي کنه راضي زمونږ اکثر د ملګرو اصلاح نه کې هغه وجه دا چې خپل پیر باندې یو قسم په زړ کې هغه احسان بولی چې ما ته نه بیعت کړی على كل حال نو الته کې ولې غلو ته بلوټي هم ماته او څوک چې د سماعت ترازی لته بوله ورکه نه هغه دا کار شروع هغه هم مضبوط زړه چې د کار ته تم شوی نو دی جمعدار ته ویل یو وخت بعد چې ورشه خاورې ورونه د دوه خواته واچو غند نو چې غند او خاورې ولا ورولې د خواته واچولې سترګې پسې فرګې کړلې تا هندستان کې ما خواته خاورې اچولې ما ته معلوم یې هل تریم خاورې ما خواته چول بس نور سی ورته ونه لوینه وهل د څه زمانہ تیر شو په بعد کې ورته ویل دا ځل خو د دوړي او خار ور دا ځل د خواته سم نږدې واچو سم نږدې واچو او بیا خاور راړې غندم پکې و انسان حاجت اې د خواته ورزول خدا ځل علماء لیکه قرطبي سالکلی سی ورته ونه ویل خالص تر کې ورته برګه کړل اسم ورته ونه ویل نو په اول حالت کې دی جمعدار او دکاندار دی حضرت خواجه نظام الدین بلخی ته له حالت دار وی اصلاح نه شي هغه مقه شان تکبر پکې پاتې او دوم ځل ورته سره څه گزاره کړي د غوسه خو نه کړي خو بیا خو هم سترګې برګې کړي در یوسو زمانه تیر شول نو علاج ملغونه ورته زیات کړه خبره ضروری ده علاج ورته زیات کړ په دې دوم ځل باندې چې اول دې لوټي ماتولي دا د سماتي هغه د خلکو لري ورکولي اوس په یو بل کار هم کې د کوم چې بډاګان نسپنګيري خلک د هغه کړي به هم ورکو کوي دا سپلی نه دا ورکو کوي لغونی بیماری نه ټیک څه کنه لغونی هغه پکار ده دارو نورم پکار درېم ځل چې هغه جمعدار او هغه بنګي او دکاندار خاورې راړلې دا ځل حضرت فیل د پسر واچو او د پسر باندې خاورې وګرځول او چې پسر ولا خاورې وګرځولې نو دا یا عبد القدوس ګنگوهله مولا پخپل یا یې ها بچی ده د سی ورته قتل عجیب دا خاور دې په ما باندې مردار کړل زه ډېر ګناګار یم ډېر الله مجرم یم دا خاور دې په ما واچول دا در باندې خراب دې مردار دې کړل ما نه خدا خاور مخې دې کړ دا بنګي ولا جمعدار چې کوم د لاړ له حضرت خواجه نظام الدین بلخی ته ویل وی جدا سی ویل الحمدلله زماده زماده پیر د زوی اصلاح او شول مکمل اصلاح او شول د ټول مخلوق نه ځان لاندې او بللو نه اصلاح او شول راي وستل ول وظایف او اوراد ورکل ولغه نور مشکور کوي ویزو خکار لزو تلزو خکار نو دا خواجه نظام الدین بلخی ورته وی رحم الله چې دې کې دوه خبرې دي یا دا چې کله ز اس اوزغلوم په خکار پسې ته به منډه وهې ما پسې چې پاتې نشي او یا دا چې کله زه د خکاری سپې هغه پسې خوشې کم په دې خکار پسې کوم هغه کې پړې یا به ټینګ نیولې ګور چې پرې نه په پیخه نو اس چې منډه کوي نو اس پړې ټینګ نیولې یا د سپي ولا پړې نیولې هغه خو ډیر تیز دي د لاندې را پرې وتل او پړې ټینګ نیولې پسې سکه ډیر زیب ځان پورې وړل کوم چې د خواجه نظام الدین بلخی رحم الله شیخ هغه په خوب کې ولا راغی یا روحاني تور سره راغی اے نظام الدین زما بچی باندې خو تاړي مجاهده وکړي خو دې مقام ته چې تر رسیدلې ما خو دومره تا تکلیف نه درکې چې هغه بدن نویني به یو هغه سپیدان پسې راکاږي هغه نه واپس حضرت خواجه نظام الدین بلخی رحم الله له خپل شیخ بچیله ټول وظایف ورکړل ځکه تخلیه وشوله هغه تحلیه خود به خود راغله نو خبره مې راکول چې بعض علماء تصوف فرمایي تخلیه لا مقدم ده په تحلیه باندې اول به اخلاق حمیده اول به رضای ختمه لا غنه بار به کل اخلاق راځي خو دا غیره په طریقه سره هغه عملی مجاهده عملی مجاهره او دوم قسم علماء تصوف وایي چې نه تحلیه مقدم ده مخکې ده په تخلیه باندې هغه مثال ورکړي پیدا رضایل نه رضایل دا پشان د تیارې باندې دي تیارې او تیاره تر څو پرې ختمېږي نه تر څو پرې رڼا ورته را نوړي او کله چې رڼا راشي خود به خود تیاره ورسره چې کوم ده ختم شي نو رضایل دا پشان ده تیارې او فضایل دا پشان د چراغ او د رڼا او رڼا چې کلم راشي بیا خود به خود چې کوم ده هغه تیارې لاړې شي نو دی وجنه تحلیه مقدم ده په تخلیه باندې او دا علماء تصوف دا تحلیه څنګه مریدانو کې راړي هغه ورته اوراد او وظایف ور کوي مجاهدین ور باندې کوي نقشبندی بزرگان چې کوم دي هغه وای تحلیه مقدم د په تخلیه باندې دا هغه ورته اوراد ور کوي وظایف ولا ور کوي ترکی اوراد وظایف او تسبیحات چې دا کوا فضائل به خود به خود دې سره راشي او رسائل به ختم شي خو چونکه اوس د خلکو سره ټایم نشته نو ټول علماء تصوف هغه وی تحلیه مقدم د په تخلیه باندې ورته ذکر او اذکار ور کوي او بیک وخت د تخلیه هم کوشش کوي او د تحلیه هم کوشش کوي او دا بچی تر دي چې دا یو مرشد کامل سره چا متبع قران متبع سنتي او پرموزو په معارف ولا تصوف باندې خبر وي نو هغه سره بیا تحلیه هم راځي او تخلیه هم راځي سمجھ کنا نو دی وخت ما تاسو خدمت کې عرض وکړ چې علماء تصوف دواړه په یو وخت باندې کوي په یو وخت اس یو مثال زموږ یو ملګری اور زموږ کې ما ته ویل نو هغه د موږ ملګری بعد د سفیان خوبونه ډیر وی سمجھ کې نه راځي صوفیان نه دي د خدای شان خو بل دی وین دا د خدای پاک شان خپل زموږ یو مرید هغه ماته ویل دا خو مې وکړه دا خو نو هغه مال کدا اوس ماته یو ځل خو بیان ک ما ورته خو تعبیر ورنک ته خوب تعبیر می نه کول ور اولته می دا ورته لار خوب تعبیر نه مقصد می دا و چې دا اوس که زه اوس دې خوب تعبیر ول ور کنو دا وای چې لکه څه گزاره می وکړل دای کوله وی دا شیطان خاص ده هغه په زړه کې دا خبره وران چی نو یو یو غیسه وستل ور باندې پکار دی سمجھ کې نه راځي ادمو کې نه دي زدام نه دي سفیان صحبت نه زده کړی دي هغه ته ویل خوب تعبیر نه او ورته ویل په غوسه کې مې ورته ویل بلر خوب تعبیر نه مقصد وی دا نه چې دا غي دي لازاري وکم استغفر الله مقصد وی دا چې دا اوس نه دي خوب تعبیر ولا ورکم نه دا وای چې په هو زه ډیر بزرګ شوم کنه کدی ونوي شیطان ورته وسو ساتي فلهذا چې په دې سفیانه غیش باندې ول نو زړه به مات شي نو وای چې یاره زه خو یو شیم نه یم نو چې نه راځي خبره نو دا زمون د طریقه د دې وخت صوفیانو دا چې تحلیه او تخلیه دواړه به یک وخت کو الله جل جلاله موږ تاسو ټول کې اخلاق حمیده راوړي او فضایل باندې خدای موږ تاسو روخانه کی او رسول نو خدای محفوظ کی په خپل فضل او کرم سره وخت پیتنو الله دې رحمت وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد